لکه مشرکان په ځان باندې بحیرا صاحبا وسیله او حام دا سری او خان حرام کړیو رست سوره مائده کې راغی ذکر راځي د خپل درګاهونو د خدایان په نوم باندې دا زناور او ساری خوشي کړیو دا غي په دې استعمالو می دا غي وخه به خوړه هغه باندې سوري کول حرام ګڼل نن سبا بعض خلک په دې کې مبتلا دي بعض خبر غلط خلک وای دا د فلانی بابا سیری دا په دې کې ښکار کول حرام دي دې له شرک فعلی وای تحریمات غیر الله الله یو شی نه حرام کړی حلال کړی دی او تی په ځان باندې حرام کړي یره وی فلانه سیز را باندې تیر خد بند کړي حلال شي د نه به خرم په ځان باندې هغه حرام کړي هغه له ورني دي کیږي نه ندیل تحریمات لغیر الله ویلې شي شرک فعلی دی نو په دې آیات مبارکه کې په دې باندې راځي او په دې کولو کې چې کوم امر دی نو مراد د دې نه وجوب الاکل نه دی چې خامخا واجب دي په تاسو باندې چې شاب داسې دونه د ځمکې بخوري بلکې مقصد او مطلب دا دی چې حلال په ځان باندې حرام وي ما کوم څه چې حلال دي الله حلال کړي نو هغه حرام وګڼي بلکې حلال وګڼي شیطان تابعداري مکوي شرک مکوي بدعات مکوي نور ګناهونه او نافرمانی نه الله مکوي او خطوات جمع د خطوتون نه یا د خطوتون دا قدم لوي شي او بعض اهل لغت ذکر کړي چې یو قدم د پورته کو او بل خپکم د کې دي دا منځ کې چې کومه فاصله ده د خطوه وي په دې آیات مبارکه کې اوس د شیطان د عداوت او د دشمنۍ هغه سبب او علت ذکر کړي د مخکې آیات په آخر کې وایي چې شیطان ستاسو دشمن دی نو اوس د دې دشمنۍ علت او سبب ذکر کړي چې څنګه دشمن دی ځکه تاسو له ناکاره کارونو حکم کوي بے حیائی د مراد د سود مراد مفسرین ذکر کړي او لی ګناهونه دي هغه ګناهونه چې د خلی او د جبه سره تعلق ساتي او د فحشان مراد هغه عملی ګناهونه دي چې د انسان د عمل سره تعلق ساتي دا شیطان تاسو له حکم کوي چې قولی ګناهونو کې مبتلا کی دارنګ فعملی ګناهونو کې تاسو مبتلا کی یا رسول مراد هغه معافی او ګناهونه دي چې شریعت نه راغی قباحت معلومي او د فحشان مراد هغه دي چې عقلا هم هغه کې قباحت شته بعضی ګناه ده چې ظاهرا تعالی د خلو د فائدې ښکاری او قران او سنت ویلي چې دا ګناه مخوا شریعت بیان کړي او فحشا اغني چې د هغې قباحت او بدۍ کې د عقل مداخلت وي عقل سلیم هم تعالی وایي چې دا ګناه او غلط کار مه کوه یا څونه مراد هغه ګناهونه دي چې په هغې کې څه حد نشته او فحشا نه مراد هغه دي چې شریعت په هغې کې څه حد مقرر کړی قرآن او سنت د بل چا تابعداري او طاعت نه کوو الله رب العالمین د دې په حضور د دې باندې سری آیات کې رد کړي ادا د دې په قوانین طریقه نه موږ بشرب د مشرانو خبره منو د بل چا نه منو نن تمام بعد جاهلان څه وایي کنه چې مونږلي دي مونږ هغه باندې خپل مشران مونږ د مشرانو طریقه نسریدو دا غي طریقې په روانيو او د مشرکانو دا دلیل قران کریم دې په دې ذکر کړي سوره مائده آیات یو سل سلورم کې مرাজি دارنګي سوره اعراف تشتم آیات کې سوره لقمان آیات دې مشتم او سورۃ الشعراء سورۃ تر نمبر آیات کې او د سورۃ زخرف په ویشتمو د ویشتم آیات کې د مشرکانو دا دلیل چې موږ د مشرانو د پلار او نیکه په روانو او د بل چا خبره نه منو قالوا نوایدی بل نتبعو بعض خلق د دې آیات مبارکه لا د تقلید مذمت بیانوي لذم الله تعالی الكفار باتباعهم لآبائهم في الباطل ځکه په دې آیات مبارکه کې الله د کافرانو د مشرکانو مذمت بیان کړي چې په باطل کې واغې د خپل مشرانو تابعداري کوله واقتدائهم بهم في الكفر والمعصيه فكفر او معصیت کی او گناهونو او کفر کې به د مشرانو تابعداري کولا دا غي پس رواني دل او هاغه فی الباطل صحیح په باطل کفر کې خدا صحیح دي چې آیات مبارکه دي مذمت بیان کې د مشرکانو یا غیر خپل مشرانو پس روانو په کفر کې په باطل طریقه کې اما التقليد في الحق فاصل من اصول الدين بیا امام قرطبی رحمت الله علیه هر کې تقلید او اتباع د په حق کې چې دین تشریح چا کړی دا او حق بیان کړی دا په روان شي مداخل اصول د دین په اصول کې یو اصل عظیم نه نو آیات مبارکه کې د هغه تقلید او اتباع مذمت نشته کم چې د ائمه او د دین د مشرانو په خلک روان دي هغه چې د قران او سنت کې مزاحت او تشریح کړي دا غي په روان دي مذمت د مشرکانو دی چې د خپل مشرانو په کفر او ګناهونو کې تابعداري کوي د دې وجنه د اصحاب الحديث او د احناف په منځ کې چې د تقلید په مسله کې کوم نزاع او اختلاف نه نو د اهل حدیث یو مشهور عالم او محدث تیر شوی دی حافظ عالم حافظ محمد بوندلوی رحمت الله علیه او په دې مسله د تقلید یو کتاب لیکل دا غیلم دی الاصلاح دا کتاب یو سل اته پنځوستمه صفحه کې وایي وایي د کوم تقلید چې اهل حدیث مذمت بیانوي او هغه له حرام وایي نو دا غي دلایل له کوکته شي نو دغه تقلید حرمت او مذمت محققین علماء احناف بیانوي به دلیل د چا په روانه د قران او سنت تابعداري کې او کم تقلید له علماء احناف واجب وي نو دا غي دلایل له وکته شي نو ایسی تقلید سے علی حدیث کو بھی مفر نہیں نو دغه تقلید نه علی حدیث لم تتیخ تنشتا نو دا دواړه په افراط او تفرید کې مبتلا دي اهل حدیث په کم تقلید باندې رد کوي نو محققین احناف او مقلدین مغیله حرام او ناروا وي وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين